ثم قيل چاویل یستر تطبخ فيه شک شی له پاره د حلالولو په خول فيه بدا هر واحد د نبی ځاسل او د تین او فلان او فلان ولی لاباحته چې په خول سره دا مباح وګرځي ولی هغه خام او دوت کې کوم دي هغه ناروا دي وقيل شاء لا يشترط وهو المذكور في الكتاب چاویل لکه دا فخول ورته شرط ځنی کړي په اخر کې نه په په اخر اصلي حلال دي نبی زرا اصل او فلان او فلان په یوه کې ناشتي هو په په ولا تفضل لان قليله لا الى كثيره قليل د دې دعوت کثیر وي مولا نو ور کوي کیف ما کان څنګه چې کوم مطبوخ غیر مطبوخ د شیخینو دا مذهب فقط ذکرنا وجه من قبل دلیل مو مخکې لکه وای ها ذکر کړو چې سکران منه بمنزله نائم مش مسله اه مطلب څه مطلب دا چې راشي او شربت تا لکه عام شربت سره چې سړي باندې بدل لګي نه شي کې هغه په دې کې نه شي اثر نشته ها قالوا فقهاوي ولا سهد لانه يحد صحیح قول لاره چې حد نور کول شي په دې باندې فتوا ده چې له کلا د دې حبوبنا شربت الکه جوړ کړیو فإنه روي عن محمد شان دا امام محمد روایت سره فی من سکن من الاشربه فباب دا هغه چا باندې چې هغه نشش د شربتونو نه انه يحد من غیر تفصیل که مطبوخ او کسی غیر مطبوخ او کله تلور او کله تلور نه غیر پویږي تر خو دی حالا وهذا ده حد ثابت ده ولی لأن الفصاط يجتمعون فاسقان فاجران دا جمع کیږي عليه پر شربتونو باندې په زمانه زمون په زمانه کې اجتماعهم على سائر الاشربه لکه جمع کېدل په باقیرو شربتونو باندې لکه خمر او او عصير او نقي او تمر او نقي او ها زبيب بل فوق ذلك ولكن غير دير ذكر قيمته اذا سدي ارزانه اوس خلک بل شي چې څو کوي پینچر جزاکم الله د سړي دا پینچر سکی په پینچر خو ما هغه چې په هغه باندې اچي کړ زخمونو باندې غته سپیرټ ما دا نه چې تاسو دې سپایل بنا لا نور کې سبب ما خا خزم یې نه خبر کې یو ځل کتلیو هغه دا سورج نه ده دا دلته هغه هغه شو ته چل هغه دلته نشور کوي تحت اجبو استنی باندې نشور کوي جهاد او بل لا ولې احترامي او بل نجات لعزت دا علی د جهاد ده نو احترام پکار ده لکه څنګه غوخه څوک نه خوري ولی ځکه بیا خو لکه دا غوخه به لکه مبذول سي اهانت پر راز ذکر علی د جهاد د خدای لوی حکم ور باندې سکی ادا کی تو پیږي قابل احترام او په شدو کې تسکی پس کلو کې احترام نه په نس کلو کې بس کله کې احترام لا بوس کې څه شو ولا فلا تعد لم تركيد حكم حرمت الله من لبنه ليس في شرب لبن قط ماده الجهاد او درکم احترام بیا پس کله کې نه پس کې پر خودل کې یا څه مسله قال وعسل عنب اذا طلق حتى ذهب صلصاه وبقي صلصه حلال ان اشتد هغه د انګور شیره وهذا خلاف فيما اذا قصد به التقوي دا اختلاف هغه څه کې چې کله لکه طاقت بدل آیا حاصل عنب چې دوه سلس په خول باندې ختم شي او یو سلس پاتې شي آیا دا یو سلس د تقویت ته بدن لپاره د بدن د مضبوطولو لپاره سکلی شي کنه سکلی په دې کې اختلاف دی امام صاحب امام رسول فرمای حلال او امام مالک امام شافعي امام محمد رحم الله فرمای حرام دی البته کله مسلې پارس کل بالاتفاق حرام وي اما اذا اخذ به تلهي لو بك ولا يحل بالاتفاق وان محمد الامام محمد له روايات رغل مثل قولهما فمثل ذا قول على كل الشيخين شيخ عصير العلب چې دې ته مثلث ثانوي وي څو ته وي مصلص علوي د تقویت ته بدن لپاره حلال دی البته د مستی لپاره سره حرام ده دا یو روایت د امام محمد نه غل اگر کده د مذهب نه دی وعنه د امام محمد رحمه الله یو روایت انه کور ازاله کده دا مکروه بولی نو مکروه خو حرام نه سي را لاندې نو در حقیقت امام احمد له سو قول را درې قول یو قول حرمت د مصلی سالبي بل قول عالم حرمت او بل قول د کراهیت او فتوا پسله چې حرام نه حرام ولا وای ته ترجیح حاصله او بل قول امر علی فوا عنه انه توقف فی توقف کني حرام بولي نه حلال وش مثلا لهم في اثبات الحرمة امام محمد امام مالك امام الشافعي وملاة الدليل في اثبات حرمة قول عليه الصلاه والسلام كل مسكين خمر فقليله وكثيره حرام وقول عليه الصلاة والسلام معسكر كثيره فقليله حرام ويروى عنه عليه الصلاة والسلام معسكر جرة منه فالجرعة منه حرام أغسيك يوم متع يوما جيتا سكي لشكي ليو لبا یو چون چې اوس هغه هم حرام لکه یو مت حرام دی یو چون هم ته حرام او بل له مسکری فسد العقل مسکر د عقل فاسدی فیکون حراما د عقل کلی مسکر عقل خراب راځي ستانه شنه کې هم څوک الکه نسواری طالب هغه فزه کمزور دي سي نسواری طالب هغه جوړ شي باش څور دی سګریټ څه کوي المسكين يفسد العقل فيكون حراما قليله وكثيره كالخمر كالشراب ولهما قول عليه الصلاة والسلام حرمت الخمر لعينها حرام كل شيء شراب لذاتها ويروى بعينها يو لفظ بعينها بل لفظ بعينها قليلها وكثيرها والسكر حرام داغ النشاور من كل شراب خاصه خاص کو نبی اسلام السكر بالتحريم في غير الخمر چې نشاور هغه حلال چې نشاور نه یعنی کثیر حرام ده قلیل حرام نه دی دلیل دې دلیل دا چې په دې حدیث کې لکوایا والسكر من كل شراب دا معطوف ته او خمر ورته معطوف علیه ده او دا معطوف المعطوله کې منځ کې مغیرت پکاره او مغیرت دا چې خمر دا حرام لعینه دي قلیل کثیر دواړه حرام دي او سکر چې کوم دي قلیل حرام نه دي کثیر صاحبې په شیخانو باندې اعتراض څه لا څه کار خو وک کینو یو پیاله اوس کله بل اوس کله درېم پیاله اوس کله درېم پیاله سره نششه دا درېم پیاله به علي نشر علي چې کله دا دوا نه وي او چې دا پیاله هم دا هم دروي ته ورسیږي بیا به درېم سور کوي نشور کوي په کاله چې یک دو تیرم څه چل کوي دا مخکې دوه څلور شربت قلم څه شي حرام شي ولی هغه که په خپل نشنه نه خو دې نشي د درې پیالې لپاره مقدمه ده کړ د امام سره چې نه نه نسبت حکم هغه د علت تمام تکیږي علت ابتدا ته نکی وای ولا المسد هو القدح المسكر هغه مفسد عقل هغه قدح مسكر هغه پیاله جام المسكر چې کوم نشه راوړي هغه الکه مفسد ده د عقل او هو د عقل مسكر حرام نه عندنا پرې زمونږ باندې ځکه حکم مضاف کیږي هغه په اخر ته لکه هغه لکه هغه ذات وجوه وي مختلفه طریقو سره د اخر ته نسبت کیږي فإنما يحرم القليل منه والمثلث لغلزه لا يدور او مثلث على نبی کوم ده دا ډیر ټینګ شوی ده ډیر ټینګ ده ولې دوه ټینګ شاله کې چې د درې نه څه جوړه شوله یو هیڅ جوړه شو تاسو پیژنئ مشروع اول څو یې شوی اول درې سره دا تا جوش ورک ورک ورک ورک دوه ټینګ شي څو نه جوړ دی ول مثلث لغلزه لا يدور دعوت اور کې کثیر القلیل کثیر ده وهو فی نفسی غذا او دا مسلسل به په خپل ځان کې را خوراک ده فبقي على الاباحه نو پاتې سره مسلسل نبی على الاباحه پاتې الاباحه باندې الاباحه اصل فی الاغذیه په خوراکونو کې اباحت اصل سیز ده خوش مسله باندې تر څو په چې رسول نه راوړي دا حرام نه دي ٹھیک شو مولا ول حدیث الاول غیر ثابت حدیث اول ثابت تعالی ما بینه ثم هو الحديث کومن چې دا خیر مهما لقد الاخر دا محمول فقدها او په اخرنی تعالی باندې کوم تعالی باندې باندې سره غوي مخکې دا غیر چې کوم دوه غری په لیست کړی دی نشنه راغلی هغه حرام ندي ولی اذا هو المسكر ذکر الاخرنی تعالی اخرنی جام دا مسكر حقیقتا څه مطلب دی او کله چې د حقیقت مجاز مقابله راشي نو ترجیح چا لري نسبت ته حکم مجاز ته پکاره حقیقت حقیقت ته پکاره ده پښتو نه پی او بل لا چې دې قلیل دعوت کشي له نو کی دا مقدمه نه پښتو پی والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب سلساه بالطلقه مسلسه نبی ده هغه ته جوش ورکړو ورکړو ورکړو چې دوه سلسه لاړه یو سلسه پاتې شو او په هغه کې اوبو واړول اوبو یې پکې ګډې کړل آیا د دې مسلسه نبی چې مخلوط بالماء له کله جایز او کې جایز نه دی وای ولذي هغه شراب يصب چې توي کړی شي واړول شي عليه په دې باندې الماء اوبو بعد ما ذهب سلسه بالطبخه حتى يرق چې نرم شي ثم يطبخ بيطاخش طبخة ففخول سنة حكمه حكم المسلم الشيخين في مذهب حلال والإمام محمد في مذهب عندي حرام حلال لأن صب الماء لا يزيده آه. فيولد أبوه لا يزيده لا شراب زيادة إلا ضعفا بل څه نه پکې زیاتې مګر څه کمزوري پکې راځي زه کوم نه په ګډه کړه خو دلارو تلاړو نه بخلاف ما اذا صب الماء على العصير ثم يسبق ها ګوره د دوه صورت دي یو دا چې یو ځل خو پاخښ ول دا هغه نه دوه سل سلاړل یو سل پات شي بیا دې وبو پکې ګډ کړل بیا دې وبو د ګډول نه باندې بیا دوم ځل بیا پاخه کړل په دې کې دغه اختلاف ټیک شمول صحیح هغه شیخین وای حلال امام محمد وای چې ها حرام البته عصیر دا پوخ نه ده او بده کې واړول او د وبو دا اړول اړول نه بعد بیا طبخ ولول حلال لو که حرام له خبره کوي بخلاف ما اذا صب الماء صب الماء چې وبو پکې واړول شي العصير په عصير باندې ثم يطبخ ورسته د وبو اړول نه بیا پاخه کړی شي حتی اذا بسلسل کل لار سي سلس د وبو او شراب ټول څو څو سره ولا جوړ سل مثال پتاو شپږ سره شپږ سره سره سوکي دوه سره تلور ته سلور سره لاړل دوه سره پاتې شو لأن الماء يذهب دي کې دوه خبرې دي چې کله عصير او اوبه سره ګډ شي او ته اور پسې ولګې نو اوره پیله څه ختميږي وبه چې وبه ختم شي بیا څه ختميږي اسد عصير ختمي نو پیله چې وب ختم شي درې سره وب ټول ختم شي او یو سر پکې څه ختم شي عصير دو سر عصير پاتې شي او هغه انت خالق او په مونږ ویلو چې هغه عصير هغه چې دوسو سنوي ورته خو شو مسله باندې یو څه سپات نه وي اوس دې ته یو څه سلاړه دوه څه کول ځکه پیله او بخښ نشو درې سره ختم ټول ټول د کل څلور سره ختم شوی او دوه سره پاتې دي نو پیله او بخښ ختم شول درې سره او یو سره ورسره څه ختم اصل تاثیر څو سره پاتې شو دوه سره دا حرام د وخت کې تیر شو او دوه سیره د یو سیر او په پاتې شوی او یو سیر اسیر پاتې شو په لحاظ خو دی جایز کړ ځکه دوه سور اسیر لار یو سور اسیر پاتې شو نو موږ وی احتمال خو د دې شته چې وبو دی اول تلوي دغه نه بعد څه تلوي اسیر په دې صورت کې اگر کله کوي ظاهر خدای باندې مګ د حلال وګرځي ولی خدای احتمال خو هم شته چې پیله د وبو لارې شي او بعد کې دی الکوي عصیر په پرې په خولو سره ختم شي او هغه څه خو بیا د رسول تعالی په خالص او خاص سره لکه عصیر فدګي او حرام عصیر څه شو ده ايش مثلا دې ورته فلا يكون الذاهب على القطع والبتار تصدير انا خبره جوړ شو ثلثي ماء العنب دا يقين نه شي هغه ثلثي د ماء العنب على كوايا ها تلي دي ولي ځکه دې صورت کې احتمال دی چې پیلې ټول او ختم شوي په بعد کې یو سره لکه عصير ختم شوی او پاتې دي شوی تو سره په هغه صورت کې چاول او بو نه په خولو سره ختمي یو بعد کې لکه عصير ختمي ٹھیک شو توده شوله دا غنه بعد لکه نه چور کړ اوس څه چل کی ولو طبق العلم كما هو لك څنګه چې دي سم يعصر جاي نه چور کی يكتفى بادنى طبقه في روايه عن ابي حنيفه وفي روايه انه لا يحل ما لم ينحب الصحاب بس ما صاي چې کدا انګور تا پاخه کړ دا غنه بعد شروع نه وېست ټیک سموله ا خلا او بیا د اسیر د پخول نه بعد بیا پاخ کړل د حلال حرام ندي البته امام سوي چې نه دی بل روایت دار چې دا انګور څنګه دا دانې د انګور دی د پخې کړل توجیه دي کړل کنه پخې دي کړل هغه نه باندې بیا لکه شیره ونه وست او بیا شیره به علی حلال ګرځي چې دوه سل سلام ته یو سل انګور تا پاخه نه کړل او شیره له ونه وېستله او هغه بیا څه پخې راغی سره د دې ما سم چې 200 سلام شي 205 بیا به حلال شي اوس تا اگر ته پیل انګور پاخه کړو خو انګورو کې خو غاسیر په منځ کې پاتې ده که پاتې نه تاسو نه راوستل او فاصل عنب لا بد ان يذهب سلطانه ٹھیک شله اگر کله قیع تمر چې نه وي هغه حرام ده به ما ستاسو مذهب چې پاخه کوم پاخه ته حلال ګرځي کوم شي وته او خو لیکن چون کې دې سره اوس انګور ګټ شوی دي او د انګور په شریک شرط دار به ما ستاسو مذهب چې دوه سلطه بده یو سلطه پاتې کیږي دا به حلال ګرځي ته ځکه لکه دوره په خول دواړو په کار دي چې دوره جوش ولا ورکه ورکه چې د ټول کجورو او د انګورو یو سل پاتې شي او د سل ختم پوهیږي کړه کله پوهیږي ولو جواب شته ویل هله وتون ښه لأن تفاصيل العنب لا بد أن يظهر السلطان فيعتبر جانب العنب احتياطا ولهذا كده جانب العنب فطول احتياط ده جانب التمر خالي لك يوتب خولورك وكذا إذا جمع بين عسيل عنب ګونه کې تمر مخکې صورت داو چې شره د انګور او خالد کجوري پکې چولیو پښتو په دا دا چې د دوړو سری وبدي عسل عنب ولقيع التمر لما قلنا ديكم دغه حکم ده چې دوه سل ثلاث شنو حلال وشي یو سل پاس او دوه سل سنو تل علی کوا هغه کمل په خول سره ختم شو دا حلال دي کاله و ان کاله ان کاله ما ان کافی شیء یسیر اگر کما ان کافی شیء یسیر لا يتخذ النبي کنه جوړي شراب من مثل مثل دې شیخ قلیل لا باس به دې باک نشته ولا غخ پخ شي ویل دي کنه پاک دي پاک خو دې خو مخ کې وب پخ شي چې دا باک بیا کجوره واچول پکې او یا د ممیس پکې دا مې خو نه پاک شي ولهذا ندی ممیزو نه چې تا پکې واچول بعد کې او د دې کجونه چې بعد کې په نقي او تمر مطبوخ او نقي او زبیب مطبوخ کې واچول اصل حال باندې ندی نه څه جوړیږي نه خیر جوړیږي کنه په چون کې دا قلیل او قلیل اعتبار وان كان كثيرته دمر كجزي فكواته چې دا غیر شراب جوړدل لم يحل حلاله نه ده ولی ځکه حلال او حرام دواړه یو ځای نقی او تور نقی او زبیب چې تاسو کړل پاک کړو نو حلال شول چې بیا دې بیا پک کجوري واچو دوره کجوري چې داغه نه څه جوړي نقیا او دوره زبیب دې پکې واچو چې داغه نه نقیا او څه جوړي زبیب دا خو غیر مطبوخ داغه اجزاء غیر مطبوخ الکه په دې مطبوخ نقی کې واقع شول نو اوس الکه وا کړ چې محرم او د مبه مقابله سره چاله روي محرم نه حرام ولا وایي مرسه په مطبوخ نخیاخ کې او تمر کې چې الکه هغه واچوي دا کوم د صورت چې تیر شول الا حدث شر به ولي انا تحريم الاحتياط دا حرمت مونږ لري راوړل احتیاط وجنه ځکه چې نقیع تم نقیع تمر نقیع زبیب چې پاخو شول او بیا پکې کجوري واچول او بیا پکې زبیب واچول د دې قنقی او زبیب نه کوم راوځي هغه به غیر مطبوخ الکینقوی غیر مطبوخ الکینقی او زبیب وي فلهذا هغه حرام نو موږ ته دې جهات حرمت اور کړو ول دی او جن دی او جن حد نشته پکې ولي ته خبره کی دا تحریم الاحتیاط دا حرمت له جهات الاحتیاط ده او هو الاحتیاط فی الحد فی درئه الله اکبر څه مسله حدود کې احتیاط لري چې حد ختم شي دلته حد ختمول پکاره ځکه مبیح هم موجود محرم ولأن الحرمة حرمت قد تقرر دا ثابت شي فلا ترتفع بالطبخ نه او چتیږي دا حرمت په پخې دل به ځکه مونږ دا طبخه معنی د ثبوت ته رافع الک حرمت دا معنی د ثبوت ته حرمت ته پاره کی خرافه د ثبوت حرمت ته پاره